والی تی نبی علیہ السلام اغا دیوش اہتمام اغا دی زہار خزی چی خبر میں تبیان کر بیا فورا را نہ گئے حکم دا شای نو دا بیا دی خبر نزول دی قضا فی ذلک الباب دی پار دا یو سبب قوی جوسی دا اغا اسباب طارئہ دی و اذا کانت دعوته اولی بداسی نی شاہ سے وئی چی ولی بنزول دی شرائع پار دی دعاگانی سبب نہ جوڑیگی و تزید الطعام و الشراب زیادتا محسوستا په سترګو به وینې چې هغه د خوراک کی زیادت راغی هغه د څکلو کی زیادت راغی نه ګورئ هغه صحابي دعوت ته چې ټولو وشو او تاسو نه ګورو په هغه جنګ کې چې اوبه ختمې شوې وې ټولو لوښو نه یې چکړې نچوړ کړې حضور صلی الله علیه وسلم ګوتې مبارکې پکې وکړې او بس اوبه دي اوبه دي مقصد دا ټولو وڅکلې سیراب شو سنه هر شی په وڅکول نو ولی به بیا ددغ سړی دعا نو چی بیا کله دی داسی په شیونو په حق کی دی دو دعا دونه مؤثره وی فما ظنک فی نزول الحکم الذی هو روح لطیف نو بیا تا څه خیال ده په نزول دی هغه حکم کی چی هغه یو روح لطیف وی دا احکامات خو هغه روح لطیف دی انما يتعين بوجود مثالين او دا چې د کوم تاسو مونږه کو دا خو هغه وجود مثالی دي نو هغه په نزول کې بسنګ د دعا قبول نه وعلى هذا الاصل ينبغي ان يخرج ان حدوث حادثة عظيمة فخيمة في ذلك الزمان او په دغه اصل باندې بنا ده دا خبره مناسبه ده چه تخریج وکړای سی د حدوث د حادثه عظیمه فخیمه په دې زمان کې یفزع لها النبی صلی الله علیه وسلم چه په هغه باندې به حضور صلی الله علیه وسلم ته تکلیف ورسید لکه کیسه د افک واخلا و سوال سائل هغه سوال دی هغه سائل واخلا یراجع النبی صلی الله علیه وسلم و یحاوره چه حضور صلی الله علیه وسلم ته بار بار راتللا او محاوره به ورسره کوله هغه ښځې فیهم له صلی الله علیه وسلم نو حضور صلی الله علیه وسلم بیا هغه باندې ډېر زیات غمجن و چې کله به حکم رادرومي لکه کیسه د زهار واخله یکون سببا لنزول الاحکام دا سبب د نزول د چا جوړ شي احکاماتو جوړ شي او دا سبب دی دوی جوړ شي وان یکشف علیه فیها جلیه الحال چې هغه جلیه الحال پدې کې چې سي هغه خ حال پدې کې منکشف سي و اعتقادهم التفریط فی جنب الله عند ترکه او یو قوم دا اعتقاد دی چی که دا شی مونږ پریږدو نو دا دی الله تعالی په حق کی بیا چی دا کوتاهی ده یکون سببا دا هم سبب د نزول د شریعت جوړیږي ځکه هغه تراویح خو ځکه حضور صلی الله علیه وسلم نه وکړ کنه مخکې مې درته بیان وکړ دا هم سبب د نزول د چا جوړ سی بیا شریعت جوړ سی لئن یشدد علیہم بالوجوب الاکید دا سبب دی جوړ سی چې تشدد وکړای سی په دوی باندې په وجوب اکید سره او تحریم شدید سره چې یا هغه شی بیا په حرام سی یا هغه شی بیا چې سی په واجب سی دا سبب دی جوړیږي ادی مثال شاه سی وای چې بالکل دا سره دی قصد کئی دی هغه ساعت تی انتشار دی روحانیت او قوت تی سعادت چه په کوم ساعت کی با مقصد دا دی چه هغه روحانیت هغه زیات منتشر سی او سعادت پچه سی قوی سی چه بیا زه په ایغ وخت کی چه وغواړم دعا وغواړم نو دا اوقات و اوقات ټیک تا الله تعالی شان اطلاقی ده خو بیا هم اوقات دی ایغ لپاره ارتباط بوجه من الوجوه په زمانه دون زمانه پوری شته ځکه مقصد دا دی چه ځنی اوقات تی دی وی چه هلته معمولی شی مقصد دا دی چه ډیر ځای چې کوي هغه نیسي ما ځکه ځینې اوقات داسې چې هلته لږ عبادت په هغه وخت کې هغه ډېر عبادت نه چې افضل وي ولې په رمضان کې تا لږ عبادت په دونه عبادتونو باندې ولې بدلېږي او دا شیانو کې تاسو په دې خبرې پوه او ولې مقصد یعقوب علیه السلام خپلو ځانمنو ته ورتېل چې ورتېل چې بابا جانه مونږ ته د خدای پاک نه چې وغواړه مغفرت وغواړه نو ده ورته ویل چې سوف استغفرو لکما چې زه به زر د تاسو لپاره دعا وغواړم په هغه خاص وخت کې یعنی د تهجد او د دې وخت کې به نو یعنی مقصد دې پکې ته چوي دخل وي فیسأل الله فيها بجهد همتي فلا يت فلا تتراخى اجابته نو ایغ وخت کې بیا اجابت اکثر ورستو ځکه تاسو بار بار احادیث کې وایو نه چې پورا جاش په کې داسې یو وخت په جمعې مانځنه تر فلانی ټیم نه تر فلانی وخت پورې داسې یو وخت چې کای انسان دعا یې سره موافق شي فلانه دا ځکه دا وایي وإلى هذه المعاني وقعت الاشارة في قوله تبارک و تعالی او دی معنی تا اشارہ راغلی دا پدی قول دی اللہ تعالی کی یا ایها الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم و ان تسألو عنها حين ينزل القرآن اکا تاسو وچ دی وحی پا ٹیم باندی دا سوالونا کو بیا خو به هیچ پکی ته ډیلی نه یی توپ دله کوم بیا به تاسو ته ظاهر شی اچه با چه درته ظاهر شی بیا به تاسو چکو بد ګڼو لهذا تاسو سوالونه مه کوو و اصل المرضی ان یقلها اوس اصل دادا دا نزول دی شرایع پارا ٹک دا سبب دا دا سا خو اللہ تعالی خو تا پسند دادا زکه ګوره دو سوالونه باندې کول الله تعالی خو ته پسند دادا چې د شرایع دی هغه علوم فطریه مطابق ډیر وی او د حوادثو عارضو مطابق چه کوم شرعی قوانین وی دا دی چی کم وی ځکه چه د حادثی عارضه چه کومی وی کنه دا ډیر کله ته داسی وی چه ایغ وقت سره خو پدی که حکمت پروت وی او هغه وقت سره خو خلق وکی قوت لاغوی خو رستنو ته بیا پدی که چی وی مشکلات وی ورسونه ته ځکه حضور صلی الله علیه وسلم ایک صحابی ته ورتیلا چیخ ببار به ورتیلا العامنا هذا ام للابد آیا لعامنا هذا ام لیو نو حضور صلی الله علیه وسلم چې ته څه تپوسونه کوي کما درته ویلي و چې نعم بیا به ټول عمر په هر کال به په خلکو باندې حج نو خلک په وروستو بیا مقصد دا چې مشکل نو ټیک ته دو ته خو آسان خو دو خالته خو وروستو قوم خو دونه منتشر سه اسلام نو بیا به مقصد خلکو ته چو پکې مشکلات و نو شرایعو کې بیا دی اولنې قسم هغه چې کوم دی ډېر ځکه مقصد دا چې هغه مخکینی قومونه د کثرت سوال دی وجنه خدای پاک چې دی هلاک کړي او اختلاف دوی چا سره هغه نبیانو سره پدې کې عقود نه کړ نه سم بحث مباحثه به سره کولې ابیا دا داسې ولی ابیا داسې ولی ابیا داسې ایو پورا او صحابه کرام چرته داسې نه کړي بای چې کوم به مقصد تسلیم خم ہے مزاج یار میں جو آیا چه کوم به بس فرمان وو بیا چا پکی ته داسی ندی ویلی چه حضور صلی الله علیه وسلم بیا داسی خدای پاک کول ولی داسی ولی نکولا بیا داسی کول چا داسی چرته تاسو روایاتو کی لیدلی نا سر تسلیم خم ہے مزاج یار میں جو آیا وقال ازکه حضور صلی الله علیه وسلم ویلا ان اعظم المسلمین فی المسلمین جرما اعظم دی مسلمانانو په مسلمانانو کې په اعتبار دی جرم سره هغه من سأل شیئا چی یو شی متعلق سوال کو فحرم لاجل مسألته نو د سوال دی وجنه هغه په خلق چ حرام سو د ډیر عظیم جرم وکو وجاء فی الخبر او دی وجنه په روایت کی راغلی دی ان بنی اسرائیل چی د بنی اسرائیل چ لو ذبحوا ای بقره شاء کدو کما غوا علاله کړي وای کنه بس کفت دون با کافی شوی و کفت عنهم دا کیسټ او همداشان نور کیسټونه د نړۍ د جیدو علماو تقریرونه هر قسم تلاوتونه جهادي ترانه نظمونه نعتونه به تاسو ته په صداي حق کیسټ مرکز کې لمجاهد ورور زرالم سره ملاوي ومن الله توفيق بسم الله الرحمن الرحیم دا دیر بہترین بحث کا اشاء صاحب او سمی ذہن نشین کشا حقیقت ہم جان کوئی کو باب اسباب المؤاخذة على المناهج پا دی باب کی شاہ صاحب رحمه الله د دې خبرې بیانول غواړي چې دا خو ثابت شوا چې شرایع او مناهج د انبیاو دا مختلف دی البته اصول ئ متحد دی اوس دا شرائع او مناهج نو په دې باندې مؤاخذه چې سبا کیږي نو د دې اسباب دی چه تر تکه یی بیانوی نو دا هسی اوس مهمل خبری شوی چه یو نبی ته یو شریعت ورکړی سو که چا عمل په وکا که نه په وکا نه دی باندی با باقاعده که چا عمل په وکا ایغه دی پاره ثوابونه او که چا بیا هغه د نبی شریعت باندې عمل نه وکړ بیا هغه د پاره عقاب خو اوس بنیادی خبره دا ده چې دا ثواب او عقاب دی ترتب پچا باندې ده اصل کې دال تدوش نه دی ما تاسو تمخ کې ویلو چې یو ګورا حیات نفسانیه دی چی هغه نه تعبیر په ملکاتو سره کاو سی ملکات او یو د هغه ملکاتو هغه پیکرهای محسوسه دی یو د هغه ملکاتو هغه پیکرهای محسوسه دی اوس مسئله دادا چی یو دنیوی یو دنیوی سزا جزا دی او دنیوی احکامات دی او یو اخروی احکامات دی نو په دې باندې خو ټولو اتفاق دا په دې باندې ټولو اتفاق تا چې دنیوي دنیوي احکامات آپ چا باندې جاری کیږي په دې پیکرهای محسوس باندې کمونز دے دا پیکر محسوس تے ادا کاؤ ٹک تا کنه دی ادا کاو اسلامی حکومت تی رو بدی نیسی چی شا لا به منی نه الا به بیا پورا منی زکه چی یو ور اسلام ته داخل شوی بیا با ټیک ته اسلام کی دا نشتا چې په ایمان راړلو باندې چوک په زور باندې چکی مجبور کی چې کله هغه کافر ټیکس ورکي او جزیه پرې کوي لیکن ګوره فرق تا ډیر خلق په دې نقطې باندې نه پوهیږي یو دا دا چی یو کفار دی هغه دی تا حکومت ومانه او دی وای چی بس زه دی تا منه زه دی تا رعیت یم زه تاله باقاعده جزیه او ټیکس چکوم درکوم او زه به دی تا حکومت لاندی دی تا چی چورا دستوری آ قوانین آئین دا آن راندی بس چه کئو زندگی تیرو اوس تی دغ په زور باندی په اسلام باندی مجبورول دا نشته دی لا اکراہ فی الدین تاسو په دی پوه شو په دی زور باندی مجبورول نشته او یو دادا چی یو وار مسلمان وی او مسلمان مسلمانی کی داخل شوی وی او ځان ته مسلمان وایی او دینه بعد اوس دی اسلامی احکامات په جای باندی نه راړی نو دا په زور باندی ته چه کولای سی مجبورولای شی دا اکراه للدین وی دا اکراه چی للدین وی چه دی موز نکی حاکم نیولای سی وهلای شی دی مقصد دا دی چی بل داسی زکات نه ورکی نیولی شی وبه غربی چی شه ادخلوا فی السلم کافا هغه دا مقصد نو ډیر خلک په دې خطا شي په دې طالبانو باندې به چې کاو اعتراض کاو چې ګورا خو چې ادا شیخانو شیخانو به ډیر کاو خو هغه غریبان په دې څه پوهېږي که نه چې دا یو اکراه للدین دا او یو اکراه چې وي فی الدین وي په زور وي ګوره دا دا کړي و چې دو ونتله دا دا او اصل کې زړه ته هلکه په زور خو دو کافران خو په دو په زور نه مسلمانوی چی یو وار مسلمان دا نو هغه باندې به بیا ټول اسلام چه کای منی چه په روغ نه منی په زبردستی به په منی دا حدود خو مقصد دغه ده کنه او دا اسلامی حکومت خو فلسفه چه ده آ دا دا نو دی کی فرق وی خو ډیر خلق په دې فرق باندې پویږي نه بیا غریبان دغه چورته وکي کنه چوک اعتراض بو کی اس اخوا دی خو ورته کوي تشفی بخ جواب نسی ورکولای نو دا دی دی هغه اټل او مقصد شفی بخش ده سو جواب سو تاسو وی چی لا اکراه فی الدین دا مقصد ده اسی دی پوری می خبر تکولا نو چی کوم دنیوی احکامات تی دی اغی دارو مدار پا دی پیکرهای محسوس باندی دا دی اعمالو باندی دا لیکن چی کوم اخروی احکامات تی اخروی دی دی دارو مدار پچا باندی دا آیا د اخروی احکاماتو یعنی ترتب د ثواب او د عقاب د دې دارومدار دا په هغه هیئات نفسانیه او هغه ملکاتو باندې ده که د دې دارومدار په هغه اعمالو او په هغه اشباحو او پیکرهای محسوس باندې ده دا یوه اختلافی مسئله ده شاہ صاحب دا مسئله څه کوي دالته بیانول غواړي نو شاه سی وای چې یو دی اهل ادیان قاطبتا عام خلق رائے دا اغه رائے دا دا چې دا ترتب دی ثواب او دی عذاب چې دا ترتب دی ثواب او د عذاب دا په چا باندې ده په دې پیکرهای محسوس باندې ده په دې پیکرهای محسوس باندې مونز دې نه وکړو غرب غروب ده و دې که چه سنگ دې وکړ کنا نیت تی صحیح ده نه ده صحیح بس خلاص شوی ذمہ دې چه شوا خلاص شوا نو عام خلق رای دا دا عام اهل الملل چه دا پیکرهای محسوس چی دی کنا دا مقصد دا دا چه مترتب علیه دی ثواب او مترتب علیه دی چا دی عذاب جوړیږي دا پای کرهای محسوس عام خلق رای چدا دادا البته زنی خلق رای دادا لکه فلاسفه دی اسلام هغو خلقو رای دا ده چه نه، ده د عذاب او د ثواب دارومدار او دا د صوفیاؤ رای هم ده، ده صوفیاؤ ته فلاسفه د اسلام وایی، صوفیا وایی چه د عذاب او د ثواب دارومدار آ په چا باندې ده، په هغه صفاتو نفسانیه و هغه په اخلاقو او ملکاتو باندې ده بس چی روح سره دی خ ملکات منسلک وی ثوابونه او چی روح سره دی بد ملکات منسلک وی چو عذابونه او دی پیکرهای محسوسا په ثوابونو او په عذابونو کې اخروی کې څه دخل نشته ده او دی وجنه دی صوفیاو ځنې فرقو دیتا ذهاب کړای دا چی دا پیکرهای محسوسه ته دو هیڅ توجه نه ورکوی خو دا صفا په غلطی باندی دی او په ګوټونو کی ناست دی چی زه مونځ څه د پاره کوم الله سره جوړ پیدا کول ده بس زه ذکر کی مصروف یم الله سره چه کوم جوړ پیدا کوم څوک په کټ ودی چی زه الله سره هغه چه دا میلاو د مونځ مکی ته رسی پوه شو څوک څه کوي څوک مقصد دا دی چی روزه نه بس زه خو هسی جو عطش کوم نفس ما چه دا کنټرول کړی ده نو په دغ صورت سره چه د کوم شریعت شولی په دې سره روزه نه نیسی دا صفا په ګمراهی او ضلال کی دی دا خلق نو دا دواړه قسمه خلق دا مقصد دا دی چه دا سی دی چه صحیح نه دی گورا که تاسو سوچو کو قرآن او دی احادیث پروشنائی کے دی قرآن کریم او دی احادیث پر روشنائی کی نو قرآن کریم داسی ندی کری او احادیث و تعلیمات داسی ندی کری چی دی پیکرهای محسوس تی دون ترجیح ورکری چی صرف دغه دارومدار دی ثواب او دی عقاب چی گرزولی او نیت لره ایس اعتبار نی ورکړی شریعت داسی ندی کری ولی بار بار شریعت احکاماتو کی تاسو وینو انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا او امرات يصيبها بیا بل جایوایو چې ګورا دون قدر په صحیح نیت سره دور قدر صدقه ورکول دون ثواب دا او صحیح نیت نه بیا مقصد دا چې اس خبره نه په مرتب کیږی نو دی باندې چې سړی نظر وکړي نو یقینا خبره دا ده چې شریعت پی کرهای محسوس تا ترجیح ورکړی دا خودونه نه چې هغه بالکل هغه نیات او هغه ملکات هغه چې پس پشت ورزولی او بل طرف تا شریعت دا هم ندی کړی شریعت دا هم ندی کړی چی دوره مقصد دا چی دی ملکات و نفسانیو تا او دونه مقصد دا چی اغنیات ته ترجیح ورکړي چی اغه اعمال بالکل چی حدر کړي او اغه چی پرخي ځکه ټول انبیاء کرام دی اعمال ترغیب اغه امتونو ته چدا ورکړی دا لہذا صحیح مذهب دا دا چی دی اخروی احکاماتو مترتب علیه هغه د پیکرهای محسوسه سره دی یو یو قسم دی ارتباط چا سره هغه نیاتو سره دا دی اخروی سزا دی پاره چه شی دی مقصد دا دی چه مترتب علیه دی نو جزا و سزا اخروی دار و مدار آ صرف پا ملکاتو ندا صرف پا پیکرهای محسوسه ندا بلکہ پا دی پیکرهای محسوسه دا خو مقصد دا دی چی ربط پی چا سره وی ربط پی هغه ملکات نفسانیه هیئات نفسانیه و سره هغه اخلاق چی ورته وایی ملکات ورته وایی هغه سره به چی وی ربط موجود وی اله به بیا دا مترتب علیه دی چا جوړ جی او دا عین چی دا کوم شاه صاحب رای دا کنه دا عین دی قرآن او دی حدیث بالکل چدا موافقه دا سری موی وره پکی تا مقصد دا چی آ خوا دی خوا تفاوت نشته دا دا دی اسلامی اصول او دی تعلیمات چی دا مطابق خبر دا چی دا دواړه مترتب علیه دی چا جوړی دی ثواب او دی عقاب جوړی گی نہ دا سے چی یو پا حق کی افراط کی بل پا حق کی تفریط کی بلا بل پا حق کی افراط کی اگا بل جانب پا حق کی تفریط کی نہ دوارو تبا یو معیار سرا چه ورکه یعنی اعتداد او اعتبار به ورله ورکه تاسو په دی خبر پوه نو شاه صاحب دی مسئلی متعلق او بیا شاه صاحب دا ثابتول غواړی او په ایغو خلق باندې رد کول غواړي چې په جامع دی صوفیت کې په جامع دی صوفیت کې تعلیمات تی زندیقیت او تعلیمات تی ضلال او دی گمراهی په خلقو کې چکه رایج کئ شاه صاحب لوی صوفی وو خو جاهل صوفی نه وو شاه صاحب لوی صوفی خو جاهل صوفی نه و دین په خرابی کې زیاده تر دخل لکه ورستو برادرومی ډیر زیات دخل دی جهال صوفیاو هم چدا دی دین په خرابی کې یو عظیم دخل دا او دین لای هغه کار کتلای دا کنه چې نن اوس د چور دا بدعات دا تاسو وینو کنه دا منګړت خبره دا دی ټول ایغه جهال صوفیاو چدا کرتوتونه دی چی دا مونږ مخکی چی دی پراته دی نو چوک ته تصوف مقصد دا دی چی مونږ کلک دی تصوف په حق کی یو وبوسی لیکن تصوف صحیحا تصوف صحیحا نه دا تصوف چی دا کوم جهال صوفیاو جوړ کړی وو او دین چک بگاړ کا او دی دین اصلی حلیه ائ په خپل حالت باندې پری نه ښودله تاسو په دی خبری پوه شوی دا مسله ده شاه صاحب او بیا به دا ترته ثابتول غواړي شاه صاحب چې ګوره دغو وو وجوهات په درته ذکر کی وو وجوهات په دې خبره ترته ذکر کی چې ګوره پیکرهای محسوس لره چپ پروت تا پیکرهای محسوس لره اهتمام پروت تا ا دې اعمال دې ظاهری شکلونو لره په شریعت کې ډیر لوی چپ پروت تا عظمت او اهتمام پروت تا وو وجوهات په دې خبره چې کی درته بیان کی او بیا به دا درته وایي چې خو دې سره سره دا وجوهاتو دی وجه نه په دی کی احتمال پروت تا خو دی سره چی هغه نیات هم چی وی صحیح وی نو دا بیا مترتب علیه دی ثواب او دی عقاب جوړیږی دا دی ټول بحث چسلا حاصل خلاصه شوا تاسو اوس ورته ګورو خبره اسانه ده ان شاء الله کلا باب دقیق وی حاصل خلاصہ منگوائی چھ کلا باب آسانی عبارت کے ہر شے صفاخ کاری کنا بیا پدی بانی منگ وقت نور لګو بیا په منډه باندې سو تاسو په دې پوه شئ جی باب اسباب المؤاخذه علی المناهج عنوان وته لګولای شو هل يترتب الثواب والعذاب على المناهج او على الاعمال چې ترتب د ثواب او د عذاب په مناهج او شرایع باندې دا یعنی په هغه نه په اصول دی بیر او اسم هغه څلور اصول چی کوم طهارت اخبات عدالت سماحت او لا یترتب یا نه مرتب کیږی ثواب او عذاب په دی باندی الا علی ما جعلت مزنات و اشباحا و قوالب له مگر هغه شینا چی کوم ګرځول شوی دی احتمالی جینا او اشباح قوالب چی کوم یو باندی با ثواب او عذاب مرتب کیږی آیا ثواب او عذاب آ په دی شرع مقصد دا دی چی شرایعو باندې مرتب کیږی که چی دا په ایغ شی باندې مرتب کیږی چی ایغ دی پارا مزینات او اشباع کوالیب راغلی دی یعنی چی هغه چوک تی حیات نفسانیه دی چی هغه حیات نو دی پتا مونږ ته مقصد دا دی چی کول پکار دی چی دا ثواب او عقاب پچا باندې مرتب کیږی شجی دی دی حاصل دی معنی سندی صاحب دا سی بیان کړی دا ترکیب نه بعد خو د ده قلب مطمئن بالاخبات ته الله تعالی طرف ته مثال توجه ده هل يعذب بترکها ایا دغ سړی ته به په ترک صلات عذاب ورکاو سی کنا دی خبر بیانول شاه صاحب غواړي ومن صلى صلاة یا مثال په تور یو سړی د مونږ خو زبردست درته وکوه ادى الارکان والشروط سم جمع سره ولاړ دا ارکان شروط یا ادا کړ حسب ما یخرج عن العهده په داسې شان سره چې د ذمہ داری نه وځي ولا ولم یرجع بشیء من الاخبات خو ده په زړه کی اخبات قدر ته بلکل موجود نسته ایا دا دده مونځ وشو کنه او په دغه مونځ به ثواب به په دغه مونځ باندی کیږی کنه به کیږی ولم يدخل ذلك في صميم قلبه هل يصاب على فعلها پدې کې مسله ده نو شاسب وی ولیس الکلام ما خبر وی چې پدې کې نظر تکون فی کون معصیت المناهج په دې کې فی الحال دالته ما خبره نه ده ما خبره دالته په اخروی منافع او په اخروی مضرتونو کې ده کله دی یو منهج ضایع کولو کې مفسده عظیمه پرته ای دی وجوهات په بنا چې دې سره نظام خرابېږي دې سره د ګناهونو لار کولاویږي په دې کې یو قسم د جماعت مسلمانانو سره دوکوي په دې کې هغه حی او مدینې او د اقلیم هغه مقصد دا دی چې مصلحتونه خرابولی په دې کې ما خبره نه ده فی الحال دلته دی وایي چې زه په دې کې خبره نه کوم ما خبره په دې کې ده چې کله دا یو منهج او شریعت پریدی نو اخروی لحاظ سره متعلق زه چه کوم خبره کوم دنیوی لحاظ سره نه کوم چې یو قانون لکه مثال دنیوی لحاظ سره فساد زه نه بیانوم چې دی غلا وکړي غلا وکړي یا مثال قتل وکی نو دی سره معاشره خرابیږی نو ده ته سزا پکار ده فلان ده ډین ده دا انتظامی امور خرابی امن خراب دی متعلق خبره نه کوم اخروی متعلق دالته زه چه کوم خبره کوم ولیس الکلام او خبر پدې کې نه دا ولیس الکلام فی کون ماسیت المناهج انه دا خبره په دې کې په کون دې معصیت ته مناهجو کې مفسده عظیمه له جهت ته دینا چې دې کې قد حرادرمی او په دې کې زم رادرمی ایساعت رادرمی په سنت راشده کې یعنی نظام عادله کې وفتحا لباب الاسم او پدې کې فتح دی باب دی هغه اسمی وغشن بالنسبه الی جماعت المسلمین او پدې کې دوکوي په نسبت سره جماعت مسلمانانو ته وضررا للحی والمدینه او په دې کې ضرر پروت وي د هغه حی او د مدینې والاقلیم بمنزلة سیل سد مجراه لمصلحة المدینه بالکل دې داسې مثال ده لکه یو یو نهر په خلقو باندې روان وي یو نهر په خلقو باندې روان وي او هغه نهر ته خلق چووي بند ووهي دیوال ورته ووهي دیوال نو چې دیوال ورته ووهي نو یو سړی راشي په هغه دیواله کې چې وکړي سوری وکړي په هغه دیواله کې سوری وکړي هغه خپله درته منډه کړي هغه نهر په خلکو باندې چې سیور سي ټول ډوب کړي نو بالکل مقصد دا چې په دې شرایو او مناهجو کې کوتاهی کول او گناه کول دنیوي لحاظ سره د دې مثال چدا داسې دا دنیوي لحاظ چې ایغو ټولو معاشره ایغو ټولو نظام سره چې خراب کی خپل جان بچ کی خو د نورو خلکو زندګی او د نورو خلکو امن و امان چکی سړی تباه کی دا یاسی یو مثال درته پیش کړم بمنزلت سیل سد مجراه لمصلحت المدینه فجاء رجل نو یو سړی رئیسی ونقب الصد او اغا چکم دی سوری کی اغا دیوال ونجا بنفسه واهلک اهل مدینته ا مثال دے نجات مند کی در تمنڈ کی چرته یو غره هغه ته وخیژی او په نورو خلقو باندی هغه رئیس یا ټول چکی هلاک کی یعنی دنیوی لحاظ سره په مناهجو او شرایعو کی کوتاهی هغه مثال خدا دا او دغسی چه دا مفسدی لره متضمن ده خو دی وایی چه ما خبره دالته په دی مسئلی متعلق نده ولكن الكلام فيما يرجع الى نفسه من احاطة السيئات بها او احاطة الحسنات خبر دالتا پدی کلا چه په مناهجو او شرایعو کی داسی کوتاهی کول چه هغه کوتاهی نقصان د نفس ته رسی یا داسی د هغه ادا کول چه څه بیا بیا د هغه فایده هم د نفس ته رسی ما په دی خبری متعلق دالته چه دا گفتگو ده د دی خبری متعلق او دا دا کوم کسی وی چه ده پاره مفید وی او ده پاره مضر یعنی په آخرت کی دی متعلق زه دالته چه کؤں خبره کؤں ولکن الکلام فیما یرجع الی نفسه من احاطة السیئات بها او احاطة الحسنات چی دی په هغه صحیح عمل وکی نو مقصد دا دی چی حسنات په ده باندی احاطه وکی که دی په شرایعو باندی صحیح عمل نه وکی نو سیئات په ده باندی چه وکی